چون و نزول کې 37 پس د صورت طارق نه نازل ده د دې زینا دا درې صورتونه سوره قمر رحمان او واقعا دا درې ونه په یو مضمون چلی په دې کې بیان د برکاتو د الله دی چې برکت چونګې یو الله دی او د الله نه سیوا بل څوک برکات والا نشته او ور سره ور سره به د قیامت بیانم کوي قیامت مسله په ټولو کې چلیږي اخیری صورتونو کې د اخیری حصہ کې ور سره بل مضمونم یو ځای شي نو دلته د دریو صورتونو کې مسله د برکت ده د سورته قمر داوا نفي د شرف البرکات چې برکات والا د الله نه سیوا بل څوک نشته رب د دې صورت مخ کې سره مخ کې سورته نجم کې رد کړو د شرک اعتقادي افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى نو دې صورت کې رد د شرک فل برکات کوي هغه شرک اعتقادي او نو دا شرک فعلی دی نو د شرک مکمل رد پوره کولو د پاره دلته او سره د شرک فعلی نه د برکات رد بل وجه دا ده مخکی صورت کی ویلیو ازفت الازفه اغه زرو نږدې راتلونکې نږدې راغې نو د دې صورت ابتدا کوي په دغه مضمون چې اقتربت الساعه قیامت نږدې ده وان شق القمر زکا سپومه دو ټوټه شو دا د قیامت د نږدې والی دلیل او د علامه ده دی اول آیاتونو نه اثبات د قیامت او زجر منکرین قیامت او معجزات وتا اقتربت الساعه نږدې راغې قیامت وانشق القمر او او 14 سپومه سپومه او 14 د ټوټې شو د نبی علی السلام معجزې ته اشاره یا د قیامت دروازي هغه هیبت ته اشاره ون شقل قمر او بچوي سپومه قیامت کې وای یرو زجر اس منکرینو ته وای یرو کو دی ویني آیتن سموجزن یوریزو مختیړی ویقول وی سحر مستمر دا جادو دے مستمر همیشه یا مضبوط خبرونه راغلي دي واقعات پای کې رټنه ده منه ده د بی دینه نه اسونه واقعات چې مخکې روستو بیانېږي دا مختلفو قومونو مقصد به کې دی چې خلک ویری حکمتون دا خبرونه یو ورکه مزدجر منه ده د بی دینه نه رټنه ده او دویم حکمتون دا خبرونه حکمتون د حکمت نډکري د حکمت خبرې دی ورګ بالغتن حکمتن بالغتن دا حکمت ده بالغتن رسیدونکې عقل د انسان کې یعنی انسان په پوي فما تغن النظر فائدہ نور کوي دویتا ان نظر يرون کی انبیا حق پرس نظر جمع د نذیر انبیا حق پرست یری دویتا اس فائدہ نور کوي زدیان فتولعنهم محتین الدا منډه وخونګي وای داعی طرف ته اسرافیل علی السلام شپېلې پس یقول الکافرون وای به کافر هاذا دا خو یوم عسر روز د ډیره سخته کذبت قبلهم قوم نوح تخفیف دنیاوی باندې اوس واقعیات پیش کړي اول واقع د قوم دنو د تمویری دا مسلې باندې کې ویم کوي یا دویمه معنا وز دوجیر او غالب دی په د باندې پیریان په د باندې پیریان شیطانان غالب دي معنا شیطانانو خبرې کوي دا وسره شیطانان دی او یو تداخی فدعا ربو نو د فریاد کو خپل رب ته چنی مغلوبن ز الله کمزورم نو فندسر امداد را سره وکي بدله می واخلې تجریبی آیوننا چې روانه ووا زمونږ د سترګو وړاندې جزان دم وی زکه وکړه دا کار فعلنا ذالک دا کار مو کوي جزاء لمن کان کفر دا سزا و دا غچا چې وغه کفر منکر یا ناشکر ناشکر لم دغه سزا ورک ولقد یقینا ترکناها پر خمون دا واقعیت النخا په حل من مدکر نو سوچته ده د دین عبرت او غستونګه نصیحت فکیف کان عذابی و نذر نو سرنګ شو زما عذاب و نذر او زما يرول څنګه مې يرول عذاب ورک ولقد یسرنا القرآن ترغیب قرآن یقینا موږ سان کړی د قرآن لې ذکر د پاره د نصیحت غستلونو فهل می مدکر سوکشته ده نصیحت غستون کې د دینا قران یو تدبر ده دویم تذکر ده تدبر د پاره ګران ده خو د تذکر د پاره آسان ده تدبر دی چې علم پکې پکاري مسائل او استنباط تکي نه علم پکار ده خو تذکر د پاره آسان چې سړی ته خپل ایمان عقیده یې زده کی دې د پر د یو علم ضرورت هم نشته بس صرف بیانون کې پکار دی پوي کذبت عادن اوس دویم قوم قوم عاد کذبت عادن دروغجن غنلیو انبیاء عادن عادیانو فکیف کان عذابی و نذور سرنګ شو زما عذاب او يرول ان ارسلنا علیهم را لګل مون بدی باندې ریحن هوا باد سر سرن تیز فی یوم نحس پاغه ورځ کی نحس چې بد شوی و په دوی مستمر او همیشه یعنی مسلسل په دوی بدوا غروز تنزیو چې راستوي خلق تنزیو الناس راستوي خلق د کورونو نه هوا به چلیدا نو د هوا به دنه کور ته ورننه وت او دا سړی په چورلولو کو بار په دروازه بارو غورځاو دونه تیزه خطرناکه هوا وه وي تنزع الناس رایستل به یې خلک د کورونو نه بهر به یې ایستل کانهم ګویا کې ته وې دوی اعجاز نخل تنې د کجورو دي منقعر د مون نه رایستې شوی لکه تنه چې د مون نه روزي او داسې غټه پرته دقه سي غټ غټ پراتو او مردارو فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر نو دا مونږ ټول قوم دې د پسې لاړ شو دې مونږ پسې ولې ناراضي مونږ جمهوریت کیو مونږ ډیریو مونږ بسې دی راځي ان بشک مونږ ځن په دغه وخت کې بل فی زلالن په گمراه و سعور او پلی ونتوب کې ویو دا مونږ بلې ونیانیو مونږ به گمراه شو چې یو پسې زو دا دا یو مونږ پسې ولې ناراضي اول کی ذکر آیا راغلی د وحی علیه د تمن بیننا زمون په موجودیا کې بل هو کذاب بلکې د دروغجن او اشر ځان متکبر دی اشر شری دی اشر تکبر کوونګه مطلب دا پیغمبر نه دی ځان ته پیغمبر وای سيعلمون زرد چې پوي بشي الله وي غدن سبالا دی خو پیغمبر پسې دا خبرې کوي الله وی سبا په پته ولګي کله چې عذاب راشي سبا نه مراد آینده سيعلمون نظر د چې پوي بشي غدن آینده کې چې منل کذابو دروغجن سو کو اشر شریر سو کو ان بشکمغه مرسل ناقته را لیګن کی را لیوګن کی او خلاره فتنتن لهم چې امتحان دې د دې لپاره معجزه وا فرتقبهم انتظار فرتقبهم وس وس تبر فرتقبهم انتظار کا او پدوی واستبر او کلکو سب خپل دین او مسله ونبئهم خبر ورک دوی ته پیغمبر تداوی ما صالح علیہ السلام تعالی چن الماء بو قسمتن بینهم تقسیم دی د دی منس کې دوخ خپل ورځ او استاد خپل کل شربن هر وارتا کلو شرب شرب وار د سکلو وار ته وای نمبر کلو شربن هر وار ته او هر نمبر ته محتضر حاضر شي وي خپل مالک سوک شي د کم وار دی مالک دی نه با خپل وار لراځي منه دوخ چې کوم ورځ دوخ برازي او چې تاسو کومې تاسو برازي سیوا د مرګرو د لود علی السلام نه تابعدار بچ نه جن او نجات ورکړو مونږ دي ته به سحر په وخت د پېشمنی کې نعمت منن دینا دا نعمت او احسان زموږ د طرفنا کذالک هم دارنګ نه زیمن شکر مونږ بدل ورکو من شکر سوک چې شکر گزاري اطاعت کوي ولقد انذرهم یقینا انذرهم پیغمبر یروریو دوی لرا سبا راغلی او دوی ته بوکرتن وختی عذاب و عذاب مستقر همیشه مسلسل عذاب فذوقوا عذابی و نظر و تو ویلی شو سکه زما عذاب و یرول ولقد یسرنا القرآن للذکر فعلم مدکر ولقد جاء آل فرعون النظر قوم د فرعونیانو یقینا راغلی او فرعونانو تم نظر انبیا کذبوا بیااتنا درو جن غړي نو زم غیاتونه کل اټول فاخذنا مومنی والاخذ عزیزن پنیولو کلک مقتدر قدرت والا عزیز زورور او کلک مقتدر قدرت والا اکفارکم او زجر موجوده ہوتا دا مخکینی مورې دل کنه نو نبی علیہ السلام ته وی او مونږ ته وی د مکی والا یادی اکفارکم آیا استاسو زمانی دا کفار خیرون دا ډیر غوره دی من اولائکم دا غتیر شو کافرونه دی جوړ ډیر زور ور دی همه تبا کړ دی نشمس ام لکم براتون یا تاسو لا براءت ده د بچاو فی زبر لیکل شوی په کتابونو کې یا چرته ما مخ کی کتاب کې لیکلی دی را لیګلی دی ادها ډیر د هیبت ته و امر او ډیر تریخ دی مولوین عائشه صدیقه رضی الله عنها وی بخاری کی چې زما شومم واده شوی نو مکی وخت مکی دور کې ما لوبه کولې لوبه په نور سره نه پوهیدم خدا آیات نازل شوه ما ته یاد ډیر وختي اولنو روز آیاتونو کې وې دا ما تا د ماشوموالي یاد د چې مالو به کولې ز په خبر نه پویدم خو آیات نازل شو دقه سو وساعت ادها و امر وساعت قیامت چې ادها ډیر د hebat ته و امر ډیر د تاریخ هغه hebat او سختی ډیر ان المجرمین فی ظلال و سور بشک مجرمان په گمراهه و سور او لیونتوب کړي یا سور آخرت کې با سوځیدې شي جهنم کې یوم یسحبون فی النار پاورز چراغ کلی بشي په اور کې علا وجویم پړمخه په مخونو وتبویل کی ذوقو اوسکه مس سقر خوند سقر سقر د جهنم نوم دی وی وسه د یو طبقه د جهنم کې مس سقر اوسکه خوند سقر یا خوند داغا سوزیدو ان کل شین یقینا موږ هر یو شیخ خلقناو پیدا کړی دا به قدرم په اندازا دا داوه د صورت چې برکات او لازم هر شی زما په اندازه ده و ما امرنا نه زمون حکم د قیامت الا واحدتن مگر یو کلمه ده یو کلمه ده کن یا یو شپېلې ده چې دوی کړي دي سیم چې کړي دي کرکوتونه نه فی زبر لیکلی شوی دي هغه صحیفو د پرشتو کې عمل نامو کې وکول صغیر و کبیر هر غټ او هر ورکوټ او غټ مستتر لیکل دي په لوح محفوظ کې او تقدیر کې ان المتقین بشک متقیان په جنتونو و نهر او نهرونو کې فی مقعد صدقن پاغزه رښتینی کې مجلس رښتینی عند ملیکن پنیز داغه بادشاه مقتدر قدرت والا هلته به یې الله ورله مقام.